الرحمن الرحيم وخداهم مع الله ليس على ظاهره لأنه تعالى لا يخفي عليه خافية ولأنهم لم يقصدوا خديعة بل المراد اما مخادعة رسوله على حذف المضاف او على ان معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة الله, معاملة الله من حيث انه خليفته مولانا د دې عبارت نه غرض دار چې دی وی یو خادعون الله دوکه کوي د الله سره د ټول ناول خبره خو ځان کې دا کې دی چې مخادعه غره طرفین نه مخادعه دا مفاعله د دار چا نه دار طرفین نه دي کړه طرفین نه نه اما تاسو ته ویلو چې دې ته وی چې فعل کې هر واحد بالاخر د اخر سره اخر سره مثل ما په مثل داغي چې اغه ور سره کوي چې اغه ور سره نو یو د دې معنا خدا شو یو خادعون الله دا مفعله ده دین خدا کې د الله سره او الله کې دې سره یو مسله خدا ده نو الله تعالی څنګه دوکه کوي دیم سوال دار چې دې دوکه کوي د الله سره نو الله تعالی خو غافل نه چې دې ور سره دوکه کوي ادا خو د دې عقیده نه ده چې الله غافل نه دا خو د دې عقیده نه ده چې الله تعالی څه شي غافل نه اصل کې دا څو سوال دي دو سوال دي نو دې راځي دې سوال نه جواب هغه دار چې مخادعه نه ده دا خو تكون بين اثنين او خدا د دې د الله تعالی سره الله تعالی ظاهری دا په چا باندې نه ده ولی لانه تعالی ذک الله تعالی لا فعل خاص یوړو کې ونه پټ شم په الله پټ پاتې کېدل نشي ولانهم لم يقصدوا بل دا چې دې قصد کړي نه ده الله تعالی سره دوکا دي ته په خپل پته راځي الله تعالی بلکې مراد دلته کې مخادعه د رسول سره او خادعون الله د دې معنی دار چې دې مخادعه د چا سره کوي رسول الله علی حسب المضاف دلته مضاف کی شی راکړ او علی یا په دې باندې نو معنی دا شو یخادعون الله یخادعون دې دوک کوي ها د رسول د الله سره دوک کوي نو دې معنی که تاسو فکر یې غي دواړه سوالونه ختم شو الله دوک کوي چې سره الله خو دوکي کوي نو مفاعله صحیح نه ده نو دې راغی وي چې دلته کې مراد د الله تعالی خبره نه ده دا د چا د رسول اذن سوالم د فشو اذن سوال دار چې الله تعالی باندې یو خبره پټن د نبی څنګه وی چې یو خادعون الله نو دا خبره هم ختمه شو هغه دا چې دلته کې الله دې که رسول الله دې لیکن دا یو خبره خو پاتې شو که رسول الله هم شي کنه نو بیا معنا دار چې دی هغه سره کوي هغه دا یو خبره خو پاتې ده کنه نو ګورم چې صورت د سنې د دې د الله تعالی سره من اظهار الايمان د اظهار د ایمان نه او د استبطان د کفر نه او سنې د چا د الله تعالی د دې سره به اجرا احکام المسلمین علیهم یا مولانا دا څه مسله ده چې یو خادعون الله یعنی دا صورت د سنې د دې د کم طرز او طریقه را د الله سره دا طرز او طریقه د چې ایمان ظاهري او استبدان د چا کوي د کفر کفر څه کوي پټي الله تعالی هم دې سره دغه معامله کوي څنګه معامله سره الله تعالی کوي چې اجرا د احکام د مسلمانانو علیهم په دی باندې چې بس دې مزور لم راځي کا مسلمانان ته دې تب سوایم نه دا بم نه کوي او مال او غنیمت ارث کې دې سم را ایسی علی نو احکام د مسلمانان ور باندې جاری کیږي حالان کې وهم عنده اخبث الكفار الله وړاندې دا د ټولو نه خبيث کافران دی اهل الدرک والاسفل من النار دی الله تعالی خو چې دی بل سکو ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار نو ګوره دی دوکه کې د الله سره څنګه دوکه کې د الله سره اے هغه صورت ته سنیه دري دې ته پته راځي الله سره موږ نشو کوله خود دې هغه طرز او طریقه څه کما ده طرز او طریقه څه شي نه ظاهري څه شي اسلام او پزړه کې څه شی کوخه الله د دې په مقابله کې د څه قسم کار ور سره کوي څه مطلب په ظاهر کې اجرا د احکامو د مسلمانانو ور باندې کیږي او په باطن ان المنافقین لفی الدرک استدراجا لهم وامتثال الرسول الله صلی الله علیه وسلم والمؤمنین امر الله فی اخفاء حالهم او دا رنګ د الله په نسبت باندې د اخبث الكفار دی او اهل دار کو الاسفل من النار دی استدراجا دا اجرا الله تعالی کړل د مسلمانانو د احکام د مسلمانانو استدراجا لهم د وجه رچاله استدراج چې دی خصي شي چې گمراه شي دي ته هم موقع پیدا شي وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون امر الله في اخفاء حالهم واجراء حكم الاسلام عليهم مجازات لهم بمثل صنيعهم دا مولانا غبل مسلک اوس که تاسو چې کړی دا مخادعه نه وا دا مخادعه هغه ګوره په مفاعله په معنی شو خدا د الله تر طرف نو سره څنګه خدا شو هغه د سي طریقې سره شو چې په ظاهر مسلمانان او څنګه اپ حقیقت کې داسې شی دی نو ګوره خبرم څه شی شو نو دا خبرم ختمه شو چې الله تعالی د څنګه دوه کو کی الله تعالی نه خو شی پټیږي نه د مدار چې را مفعلن لسی نو دواړو جوابونه وش هغه دار چې دی د الله تعالی سره کوي نو مخکې خبره ذکر شو کنه چې دی د الله سره نه کوي رسول الله سره کوي یو ځما خبره دار چې نه د پیغمبر د الله خلیفہ د هغه سره کنه ډاډه کې چا سره وکړه دا غبین جواب مو شو ټیک شو کنه یا دو خبرې شي یا درن احتمال دی دا ذکر کا چې د دې دا طرز او طریقه نه دا طرز او طریقه د استنی او د دې دا د دوکې دی چې کفر ظاهر باطن کړل اسلام ظاهر کړل نو الله هم دا څه کوي چې اجرا د احکام د مسلمانانو پکې کېږي ظاهرا او په حقیقت کې څه شي وامتثال الرسول صلی الله علیه وسلم والمؤمنین امر الله فی اخفاء حال ا امتثال کړل رسول کریم اے دا خدا ذکر کوي د رسول مخکې ما خبره وکړه چې که رسول تشی ها که الله تشی خبره ختمه شو کنه چې الله دې سره دا دا وکړ ولې چې رسول دې سره څنګه شي وکړه نو جواب دار چې امتثال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو امر د الله نه رسول کریم او مؤمنانو د الله د امر امتثال کړل فی اخفاء حالهم په اخفاء د حال د دې کې رسول کریم نه وچی دي سره جنگ وکړي مؤمنان هم نه وچی دي سره منګه جنگ کو یا جنگ ور سره وکړي او اجرا د احکام د اسلام علیهم په دې مجازات الله دا بدل لهم د دې د مثل صنیعهما دا په مثل د چاره د سنی دي چې څنګه کار کوي نو دا څنګه سره مسلمانانو او پیغمبر ور سره دا کار وکړي خبر د ان ډیر رستو ذکر دی هغه مخکې خبره واما النسوره صنيعهم الى اخره دا ټول دا صورت وې د صنيع د متخادعين ده کنه دا صورت د چاره صنيع لکه دو دو کون کې چې یو بل سره یو کار کړي دا صورت دې سره د سره چې حقیقتا داسې کیږي خدا صورت یې داسې ولی په دې کې یو سوال خو ختم شو کنه چې الله څنګه دوکه کوي یا رسول مؤمنان دي څنګه دوکه کوي دا سوال خو ختم شو یو سوال خو پاتې شو کم سوال پاتې شو چې الله نه خزنه پاتې پټیږي نو کم جواب به وکي چې دا عبارت په حذف المضاف ته رسول الله یا عبارت مخکې یا چونکه دا رسول د الله څخه شری خلیفہ نو چې خلیفہ یې ومن یطع الرسول فقد طاع الله مولانا دا د دې لپاره ترجیح وای کنه چې دا یو خادعون فصل کې څه شی ری یخدعون ولی دي کې یو سوال کې تاسو چې په خپل څه شی شو خاطر او دا بل باقی خو کنه چې دی دوکه د الله سره څنګه کوي الله باندې خو نو دای جواب شو دو جواب شو اوس د دې ترجیح ذکر کوي چې دا یو خادعون په اصل کې یخدعون ولې وي وې دا ځکه کنه دا بیان دی قول لپاره دا بیان دی رچا ده پاره دا قول بیان دی ومن الناس من یقول آمنا بالله وما هم بمؤمنون يخادعون الله دا بیان د چا دی دا بیان د چاره دی لیقول د پارتی شی او دا لیقول د دې خبره وکړه الله خبره ور سره مو د دې خبره وا نو دا یو خادعون الله هم په کار دار چې دا خدام د دې طرف نشي خدام دویم دا استیناف ته دا څه شی دی استیناف اصل کې سوال وارد شي سوال دا وارد شي چې لما يدعون الايمان كاذبين دی ول دعوه د ایمان ته پداروغه دی ولی دعوه د ایمان کوي ها په دارو غنه جواب ورکړ شو یو خادمون الله دي چې کوي دوکه کوي نو دا کار د دې یوازې وکنه نو دا یو خادمون کارم د دې یوازې نو دا مفاعله نه ده دا څه نه ده دا جمله مستانفه را کثره په جواب د سوال د سائل کې سائل دی چې دی ولی د دروغ داوی کوي نو جواب تور کوي شو کنه کې یخدعون الله یخدعون یخدعون الله دې دوکه کوي چا سره د الله سره ورسې دې کنه لانه بیان د شعر دا بیان دی نو چې دا بیان دی د چا لپاره بیان دی او دا یقول دی یوازې ویل کنه دا د هغه بیان دی نو په کار دار چې یخداون هم د دې د طرف نشي یا دا استیناب ته په ذکر داغه چې کم غرض دی من هو د دینه سمت دیول د دروغ دعوه کوي نو جواب یخداون الله کنه یخدعون الله نو هغه کارم د دې یوازې نو دام څه شو الا انه خرج فی زنت فعلت دا د پر سوال نه خچ دا یو خادعون په اصل کې شی او یخدعون نو دا مفعل صيغه ول ذکر شو نو دې دا مفعل صيغه ذکر شو ل مبالغه تیر چا د پاره کنه ځکه دا وزن هر کله د چا د پاره لما كانت هر کله چې چا د پاره د مبالغه د پاره اول فعل متغول به فيه کان ابلغ منه اذا جاء بلا مقابله معارض ومبار استصحبت ذلك نګره فعالت ولې ذکر شو وې دا فعالت خو مفاعله ده کنه او پر فعل کې چې کله طرفین نه یو په بل باندې څه شی راشي هغه غلبه راشي نو دې کې بلاغت دي کې څه شی کنه یو فعل د په غیر د مقابل نه راغی ایو فعل دی ها سره د مقابل نه راغی نو په کم کې ډیره زیاته مبالغه نو مطلب یو خادعون الله دی کې د الله سره الله د دې دغه کې او دی د الله سره کې نو دې کې مبالغه را دي کې څه را صرف د مبالغه رواج نه کنه نور معنی د یو خادعون نه ده معنی د چاره ده اخداون ده فإن نسن ذکر دا وزن لما كانت هر کله چود چا ده پاره دا وزن دې چې هر کله لما كانت هر کله چې و د مبالغه د پاره هر کله چې د چا د پاره او کله فعل متا غلب فيه فعل کې چې کله څه شی وشي کنه یعنی حدث کې چې کله غلب غلبو شي یعنی واقع شي علاوه علا وجه المغالبه من الطرفين څنګه علا وجه لا مغالبه من الطرفين څه مطلب چې هر یو د متفاعلین په بل باندې څه شي کنا چې غالبې ځان نو دې کې ډېره مبالغه ده چې دا فعل په غیر د مغالبې نه راشي چې سره د مغالبې نه راشي په دې کې څه شي کنا نه د ابلغ من هوی کله چې په غیر د مقابله د معارضه د مبارک ناراضي مقابل نه نو است صحبت ذالک دا خبر ده ان ار کله چې دا وزن د مغالبه د پاره ونو نو د دې وزن استصحاب شو ذالک د دې سره ذالک را چا سره استصحاب د دې او کچ دا ډېر ابلغ دی دا ډېر څه شی دی او د دې ويازده قرات من قرأ او د دې دغه کوي تایید کوي قرات دا چې د سی لستل دي یو خادعون په دې څنګه لستل دي یخدعون گویا کې غرض د دې فی ذالک په دې کې دار چې دې د فکر د خپل نفسونو نه اغا چې په په نازلیږي به په دا من سوا سواهم من الکفره د نورو کافرانو نه او فعل کیږي به هم پرې باندې او چې وشي فعل پدی هغه چې فعل کیږي د مؤمنانو سره د اکرام او د اعطانا او چې دی خلک چې مسلمانانو دای اطلاع به حاصل کیدای په اسرار و یذیو ادب دغه کیدا او خواره به کې خپل منابی الی منابیزهم هغه مخالفین د مسلمانانو ته الی غیر ذالک ما سوا د دین د نور اغراض د مقاصدونه څه مطلب د منافقان دا کارول کوي مسلمانې سمته دا ځکه دا کار کوي کنه یو څو وجه یو د دې وجه نه دا کار کوي چې د مو نور مؤمنانو سره موږ زمونږ به منفعت شي جلب منفعت منفعت پدا شي چې موږ غنیمتونو وغیرہ کې وزمنګ هم سمې لاویږي دغه پکې خبره دار چې دغه مزارت مسلمانان به موږ وجنی نه درمه دار موږ مسلمانانو کې اوسېګو دغه اسرار دغه رموز به خلکو ته وټکو دا یا خبرې و بار خلکو ته کو ا نور وی ډېر اغراض ډېر مقاصد دي نه منافقانو دغه اغراض دغه شی منافق او یخدعون قرات هم راغلی او غرض دری فی ذلک په دې کې دا چې دې د فکر د خپل نفسونو ناغه چې نورو کافرانو ته کم تکلیفونه رسی او وکړه شي په دې هغه چې مؤمنانو سره کیږي د مؤمنانو اکرام کیږي عطا ته کیږي د دې سمدي شي او چې دې ځان خلق د مسلمانانو سره دی به خبردار شي دای په اسرار باندې او هغه بیا ویزیو هغه به افشایم کی خپل منابیز ته یعنی خپل منابذهم خپل مخالفي یعنی مخالفینو د چا تر مسلمانانو الی غیر ذلک من الاغراض والمقاصد نور چې کوم اغراض دي نور چې کوم پوښښ کنه نو دا پکې مقصد دی دی نو بهرحال مقصد دا دی چې دلته کې یو خادعون الله والذین آمنوا داسو یو خادعونه باندې هغه سوالو چې یو الله څنګه خدا کوي دوه مدار شي الله نه سپټیږي نه دی هغه جوابونه وکړه د وړاندې نه چې دا رسول الله ټکه لري یا یا مثلا الله دې خو مطلب هغه خلیفہ رې دا به ختم شو دا باستی شي شو ختم شو دا غین رسو که تاسو فکرې نو بیا دې خبره ذکر کړې دی هغه سنی او انداز د الله تعالی سره هم دسته الله مو سره دسي انداز کې یا رسول پیغمبر په رسول مؤمنان ور سره هم داسې کوي ټیک شو کنه دا صورتن شانته دغه ده نو دواړه سوالونه ختم شو سو کی یخدعون وین سوال چې یخدعون د دوه سو وجنه ویل دوا او درم قرات هم د سراغل نو سوال بیا فعالت ولې ذکر کی وی فعالت کو چې د سی څنګه ذکر شي کنه د کې بچی شي راځي مبالغه یو فعل چې په سره د مقابل نه کې مبالغه کې بلا مقابل کې سره د مقابل دا مسله ختم شو د دې غرض پکې څه شی